قرآن بم وی دا دین بم وی دا قرآن بم وی دا نور به څوک ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر مې مې هم راته وخی ته پوه شوې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ په فخر کوو لیکن دعا به دا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې د پاکستان حکمران د علي غوندې راکې د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو قران د پاره ځان قربان کړو کنه کنه امام حسین حکومت غوښتو قران غوښتو دغه سي قران د پاره با تاسو مرس قربان وای او مونږ به هم قربان وو اخر کې وای چې بلبل پکې نوي بوستان سکړم چې بلبلې پکې نوی بوستان سکړم بې میوې به سروې قد خرامان سکړم چې اسلام پکې نه پاکستان موږ څه کوو وایه لکه پاکستان څه کوو چې اسلام پکې نه چې بلبلې پکې نوی بوستان سکړما بے میوے بسر وی قد خیرا مان سکڑما چه علاج میں د مرس کولے نشی چه علاج میں د مرس کولے نشی افلاتون غند حکیم د یونان سکڑما نن سبابت خالی منگل درمو که بادشاهي د اورنګزیب او شاه جان څه کړم د ګناه دریاب لا وکم لویه خدایه زه رحمان به د معاشر په میدان څه کړم اخیری خبره واوره قیامت کې به د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي او ټول مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی واوري نور تقریر وکوي کب او زده کوي یا کني کوي دا یو الله به حاکمي اواز به وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاه څوک دی ټول بادشاهان به سرنګون ولاړي اواز به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاه هغه یو دی چې نن ډېر په قهر دی د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ وکړي ریټ عدالت عالیه کې به ریټ ټوکي څه به ووایي وقال الرسول په تاسو به دا ووکي په تاسو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا دا زما سمرا قوم چې ولاړ دی خدای دې بستا په قران پوری ټوکی کولې دا رټ بدر باندې په قیامت کې خدای کوي رسول الله کوي نو چې پیغمبر رټ کون کوي او خدای غوندې عادل بادشاہي هغه رټ بنا منظوري که منظور به نو ستاسو بسان جامي د قران ته ژوند نه وقف کولو باندې با په قیامت کې ریټ پتا سو کی واخر دعوانا ان الحمد یا الله یا الله د خپل لوی شان په خاطر یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پا پاکستان کې د خپل کتاب نظام راو خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راو یا الله په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي خدای د غریبانو دشمنان تباہ او برباد کړي